قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ روژه د برکت او ثوابونو میاشت خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو تلاوت کله چې به یې یو ناخوښه شی ولید موږ به یې پر مخ اثرات لیدل د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی علماو ویلي دي حقیقي حیا هغه خوی دی چې انسان د یو بد کار پرېښولو ته چمتو کړي او د حقدارانو په حق کې یې له کمښت څخه راوګرځوي او موږ له ابوالقاسم جنید رحمه الله څخه را نقل کړي هغه وایي انسان چې په خپل ځان کې د الله نعمتونه وګوري او بیا په هغو کې خپلې نیمګړتیاوې وویني، د دې دواړو ترمنځ چې کوم حالت رامنځته کېږي، هغه ته حیا وایي. د رمضان مبارک د میاشتې یوویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې له شپږمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسمې ملیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول اتلس تنه کمانډو او نور عسکر ووژل شول یولس تنه یې ټپیان شول په غزني ولایت کې ټانګ ویجاړ اتلس تن عسکر مړه او ټپیان شول د سرپل ولایت مرکز ته څیرمه سیمه کې قومندان له اوو تنو ملګرو سره مجاهدینو سره یو ځای شو د کندهار ښار کې تکتیکي چاودنې درې تنه مزدور قومندانان قتل او درې تنه پولیس یې ژوبل کړل د فراه ولایت په پشترود کې قومندان بسم الله له څلور تن ملګرو سره تسلیم یو ټانګ او ګڼ مهمات یې مجاهدینو ته راورسول شمدې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شمدې د خبرونو تفصیل له تخار ولایت نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یاد ولایت د اشتقله ولسوالۍ کې ګوډاګي دښمن د ځمکې او هوا له لارې د مجاهدینو په مرکزونو بریدونه پیل کړل دښمن دغه بریدونه څو ځله ترسره کړل خو هر ځل د مجاهدینو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او د جګړو په مهال دښمن ته درانه تلفات واوښتل د دښمن په هغو ټانګونو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې په یاده سیمه کې یې د مزدورو پولیسو پوستو ته د اکمالاتو رسولو هڅه وکړه خبر وايي په دغه برید کې د دښمن یو ټانګ چې په مهماتو بار و د مجاهدینو له لوري د راکټ په مټ وویشتل شو او په ټولیزه توګه له منځه لاړ دغه راز څلور تنه عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی همدارنګه پرون مازیګر شپږ بجې د یادې ولسوالۍ څخه د غزني مرکز ته په زنانه جمع کې تښتېدونکی اربکی جمعه ګل د مجاهدینو له لوري په چلتن سیمه کې په نښه او ووژل شو له نوموړي څخه یو میل کلاشینکوف هم له چانټې سره ترلاسه شو له یادې ولسوالۍ څخه په وروستي خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر مهال یو تن پولیس چې پیروز خان نومېده له یو میل کلاشینکوف او چانټې سره د دښمن له لیکو را وتښتید او ځان یې مجاهدینو ته تسلیم کړ بلخوا په نوموړي ولایت کې پکتیکا ولایت ته غځېدلې لار له تیرو یو دېرش ورځو راهیسې لا هم په بشپړه توګه د دښمن په مخ تړلې ده تېره شپه دولس بجې د یاد ولایت مرکز اړوند د ارزو سیمه کې د دښمن په هغو کمانډوي او نورو عسکرو چې هڅه یې کوله یاده لار خلاصه کړي د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ په یاد برید کې څلور تنه کمانډو عسکر ووژل شول پنځه تنه نور ټپیان دي په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید جګړه وروسته شاوخوا یوه بجه د دښمن په شاتګ سره پای ته ورسېده د نوموړي ولایت په مقر او آبند ولسوالیو کې هم دښمن په ارامه نه و تېره شپه دولس بجې د مقر ولسوالۍ مربوط عالمخېلو سیمه کې یو تن اربکی هغه مهال ووژل شو او یو بل ټپي شو چې پوسته یې د مجاهدینو تر لیزري برید لاندې راغله دغه راز تېره شپه یولس بجې د ابند ولسوالۍ په سرفراز کلا سیمه کې د مزدورو پولیسو په دوو پوستو د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول چې له امله یې دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقه شمېره لا نه ده روښانه شوې د سرپل ولایت له مرکز نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د همدې ولایت د مرکز اړوند د لتې په سیمه کې د قمندان رحیم الله په شمول اووه تن اربکیان د حقایقو په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شول نوموړو له ځان سره یو راکټ یو پیکا ماشیندار پنځه کلاشینکوپونه څلور موټر سایکل او ګڼ نور مهمات مجاهدینو ته را رسولي د مجاهدینو له لوري د نوموړي تود هرکلی وشو او دا یې د دین او هیواد په ګټه کار وبلل شو د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار د دولسمې حوزې اړوند سیمه کې په مزدور پولیسو د تکتیکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چاودنې د ټولۍ په قومندان شرف الدین د پوستې قومندان او یو بل قومندان باندې چې د میلمستیا لپاره راټول شوي وو ترسره شو چې له امله یې درې واړه قومندانان ځای پر ځای قتل او درې تنه نور مزدور پولیس ژوبل شول د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ د بلوک په نامه د دفاعي قرارګاه قومندان بسم الله له خپلو څلور ملګرو سره د حقایقو په درکولو له اسلامي امارت سره یو ځای شول نوموړي له ځان سره یو ټانګ اووه امریکایي ثقلان او ګڼ شمېر نور مهمات هم مجاهدینو ته را رسولي دي مجاهدینو د نوموړو تود هرکلی وکړ او دا د دین او هیواد په ګټه کار وباله د یاد ولایت د پرچمن ولسوالۍ اړوند مشکان سیمه کې د قمندان ابراهیم په پاتې پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یاده سیمه د درو پوستو په شمول په بشپړه توګه فتح او مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره وتښتید. د دښمن ګڼ مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي. د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند خواجه بازار سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. خبر وايي په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ، څلور تنه پولیس ووژل شول او یو بل ټپي دی. دغه راز پرون غرمه شاوخوا یوولس بجې د نوموړي ولایت سیداباد ولسوالۍ اړوند کچکلا سیمه کې د مزدورو عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس د برید په لړ کې د دښمن یوه رادار انجر ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همدارنګه ماسپښین شاوخوا دوې بجې د یادې ولسوالۍ سلطان خېلو سیمه کې د مزدور عسکرو پر رینجر د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یې رینجر ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی له یادې ولسوالۍ څخه په جلا خبر کې ویل شوي چې پرون سهار شپږ بجې یو تن عسکر په ملیخیلو سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د مجاهدینو تر برید لاندې راغلی د زابل ولایت د شار صفا ولسوالۍ اړوند خاران د سپینې کوټې په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د وسلوال برید په ترڅ کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو کلاشینکوف یې ولچه شو د یاد ولایت د سیوري ولسوالۍ اړوند د کوچني شاره په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي همداراز د اید ولایت د دایچوپان ولسوالۍ اړوند د بایلوق په سیمه کې یو تن جاسوس عبدالحکیم ولد عبدالحلیم له جاسوسي آلاتو او اسنادو سره ژوندی ونیول شو همداراز په یاد ولسوالۍ کې یو مزدور اسکر د درسکو په مټ ووژل شو له یاد ولایت نه وروستی خبر دا چې د تغر ولسوالۍ اړوند د زیارت په سیمه کې د لشکرګاه ښار اړوند د کاریس په سیمه کې د مزدورو پولیسو په رنجر موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې موټر ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور پولیس د پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل شول همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې پرون ماسپښین دوې بجې د مزدور اردو په پوسته وسله وال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول وروسته سیمې ته نور کومکي عسکر په شوبلو کې راورسېدل چې یوه شوبله یې د راکټ په مټ وویشتل شوه او په بشپړه توګه ویجاړه پکې سپاره یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د خلقي چراهي په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د ګریشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د ټانکۍ او زابر پوستو په سیمه کې پرون غرمه او مازیګر دوه تنه مزدور پولیس د درسکوب په مټ وویشتل شول او د سنګین ولسوالۍ اړوند په شرافت بازار باندې بې ګامه خستن نه بجې یرغلګرو امریکایانو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د الوتکو په مټ چاپه ووهله د چاپې په مهال دښمن د خلکو یو دکان او دوه موټران سوځولي وروسته مجاهدین په دښمن وسلوال برید ترسره کړ چې دښمن ته پکې تلفات واوښتل خو کره شمېرې لا نه دی ترلاسه شوی دښمن د شپې په دوې بجې بیرته له سیمې نه په تیښته ولاړ د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اړوند ځنډي په سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه خبر وايي په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ څلور تن عسکر ټپیان شول د پکتیا ولایت جانخیلو ولسوالۍ اړوند شګي کلي باندې د کمپاین په نوم وحشي عسکرو وحشیانه چاپې ووهلې خبر وايي یاد وحشي عسکرو کورونه تلاشي کړل خلک یې ووهل د احمد په نوم یو تن کلیوال چې د معلم دولت زوی و په خورا قساوت سره یې شهید کړ دغه راز یو کور یې په ټولیزه توګه ویجاړ کړ او د تګ په مهال یې دوولس تنه بې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 تعجب دا دی چې د چاودنې له خبر سره خلک له دومره سترې او تاریخي غونډې نه هم خبر ترلاسه کوي د کابل د حکومت معمول دا دی چې تر کار یې همیشه خبرې او تبلیغات ډېر وي. کله چې هم د یو وړوکي کار اراده ولري، وار تر مخه تبلیغات او کش و پش دومره ډېر ورته وکړي چې سړی حیران کړي. د اندونیزیا غونډې ته یې پوره نیم کال تبلیغات کول چې بالاخره یې فقط شل تنه ملایان ور واستول چې هغوی هم مایوسه ورته راستانه شول. خو تېره ورځ چې په کابل کې درې زره ملایان راغونډېږي، هغه هم د هېواد له ټولو برخو څخه او هېڅوک یې نه مخکې له حاله خبر شي او نه وروسته، نو سړي ته هرومرو شک پیدا کېږي چې هسې نه د سولې شورا بیا هغسې کمال کړی وي، لکه په بغلان کې چې یې لس کلنو ماشومانو ته چپنې وراغوستې وې، ښکاري توپکونه یې په لاس ورکړي وو او رسنیو ته یې وړاندې کړل چې دا د طالبانو تسلیم شوي مشهور قومندانان دي. که ستاسو یاد وي، تېر کال هم د سولې شورا د هېواد علما راغوښتي وو، کله چې هغوی په غونډه کې تر هر څه وړاندې د بهرنیانو پر ضد خبره راپورته کړه، د سولې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یې وروستۍ اعلامیه سانسور کړه او په خپله یې له رسنیو سره شریکه کړه. ګډون کوونکو ملایانو ته اجازه ورنه کړل شوه چې له رسنیو سره اصلي خبره په خپله وکړي. زما په شان د ډېرو خلکو اوس هم سل سلنه باور دی چې نه دې غونډې ته علما راغوښتل شوي او نه ورته راغلي، فقط هغه څو درباري سپین پټکي کسان چې زیاتره یې په اوقافو کې راجستري هم لري د ملایانو په نوم راټول شوي وو، د ملایانو په نوم راټول شوي وو او د ناروا اشغال د برحق ثابتولو او د فرض عین جهاد د باطلولو لپاره یې له نوم نه په استفاده شپږ ویشت صفحې پړپړه رسنویو ته ولېږل شوه. په هر صورت، د دیني ملایانو په نوم د لیکل شوي پرېکړه لیک په یوه کرښه کې هم د اشغال او د محاربو کفارو د تجاوز، د هغوی د برلاسي نظامي موجودیت او د هغوی له لوري د بې ساري مظالمو ترسره کولو په اړه خوله نه ده چوله شوې. فقط طالب مخاطب شوی چې ټولې کړنې یې ناروا دي او باید چې د اشغالګرو په وړاندې له جهاد نه لاس پر سر شي، د متجاوزو کافرانو پر موجودیت باندې په پټه خوله داسې راضي شي لکه همدا ملا نمایان چې خپله ورباندې راضي دي. د پرېکړه لیک د متن محتوا ګرده پر دې ورټوله ده چې جهاد ته فساد او اشغال ته په سکوت سره حق ووایي. د دې لپاره هغوی په ډېرو آیتونو او احادیثو استدلال کړی. داسې استدلال چې یا خو ورباندې پوهیږي نه او یا عمدن د بني اسرائیلو د دیني پوهانو په څیر د متاع قلیل لپاره تحریف او یا تجاهل عارفانه کوي مثلا هغوی وایي د افغان حکومت خلاف جهاد نشته ځکه اساسي قانون یې اسلامي دی فتوا یې لیکي در طول تاریخ و به طور اخص قانون اساسی یې سال سیزده سد و هشتاد و دوی هجری شمسی که به طور کامل بر اصول و معیارات اسلامی استوار است. دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است. افغانستان دولت جمهوری اسلامی مستقل می باشد. دلته یې خبره ټوله پر تجاهل بنا ده. طالب له دې سره کار نه لری چې تا په قانون کې د افغانستان له نوم سره اسلامی ټکی لیکلی که کفری؟ طالب د خپل دین او وطن د حفاظت په خاطر د قرآن کریم د فرض عین حکم پر اساس د متجاوز یرغلګر محارب کافر امریکا او ناټو پر ضد جهاد پیل کړی. د اسلام او افغانیت جدي تقاضا دا ده چې څوک ستا پر حریم تیری وکړي دفاعي جهاد درباندې فرض دی. له دغه ټکي نه ځان ناګاره اچول د ملایانو خلکو ښکاره تجاهل څرګندوي. تجاهل عارفانه دې ته وايي چې سړی په اصل حقیقت ښه پوهېږي خو د ځان او یا نورو د غولونې لپاره غلط او غیر ضروري خبرې راسپړي. د ملانمایانو په فتوا کې بل دلیل چې ګویا له امله یې د اشغالګرو او د هغوی د ملاتړو پر ضد جهاد نه روا کېږي راوړل شوی همه محاکم دولت اسلامي افغانستان در روشنی شریعت غرای محمدی صلی الله علیه وسلم فیصله میکنند لکه همدا اوولس کاله چې د بګرام او پلچرخي زندانونه د همدې محاکمو په حکم له زرګونو مسلمانانو ډک دي، صرف په دې جرم چې هغوی د پنټاګان د یرغلګرو عسکرو خلاف جهاد کوي. آیا همدا هغه څه دي چې دوی ورته اسلامي محکمه مطابق غرای شریعت محمدي وايي؟ لنډه دا، کومې مادې چې په فتوا کې وړاندې شوې، له هغو نه یوه هم د اسلامي اصولو او افغاني عظمت او کلتور سره سمون نه لري. اسلام او افغانیت دا وایي چې څوک ستا پر حریم تیری وکړي له هغوی سره مقابله او له خپل حریمه دفاع فرض ده خو ملانمایان یې برعکس مجاهدین تسلیمۍ ته رابولي او د یرغلګرو پر موجودیت باندې ځان ناګاره اچوي هغوی ته مشروعیت ورکوي واضحه خبره دا ده چې اوسنی جنګ بین الافغاني جګړه نه بلکې د امریکایي محاربو کفارو پر ضد فرض عین دفاعي جهاد دی والله متم نوره ولو کره الکافرون دا برحق جهاد د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت پر مهال د سلګونو علماء کرامو د شرعي فتوا پر اساس او د ملت په ملاتړ پیل شوی او دا دی د بریا تر منزله رسېدونکی دی. د دیني حقایقو د مسخه کولو په موخه دا ډول جعلي او نمایشي هڅې نه یواځې دا چې اشغال او ملاتړو ته یې مشروعیت نشي ورګټلای بلکې لا نور هم له ذلت سره مخ کیږي ځکه چې د موضوع له څېړلو سره د نورو ډېرو ناخبرو وګړو هم ښه سر خلاصیږي او له هغوی سره شعور پیدا کیږي نن چې کومه فتوا د سولې شورا له خوا د علماو په نوم اعلان شوه او په هغه کې له سره تر پایه تجاهل او تحریف شوی و له اصلي موضوع څخه د ګوښه تېرېدلو هڅه شوې وه هر څوک پوه شول چې په ډیر حساب د رمضان دی د شریعت غږ رادیو د دینی خبرونو اداره وړاندې کوي د شریعت غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو او معززو اوریدونکو الله تعالی دی وکړي چې روژه به مو په خیر تیریږي او د رمضان المبارک میاشتي په ورځو او شپو کې به په طاعت او عبادت باندې مصروف یاست محترمو مسلمانانو ورونو دا دی د روژې وروستۍ لس ورځې پیل کیږي په دې عشره کې د نورو عبادتونو ترڅنګ یو مهم عبادت او سنت موکد عمل اعتکاف دی چې زیات فضایل او ثوابونه یې بیان شوي دي د نن په خپرونه کې د اعتکاف د فضیلتونو او اړوندو یو شمېر مسئلو په اړه غږیږو هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې مو ملتیا وکړئ. د اعتکاف فضیلتونه او مسئلې یې په مسجد کې ټاکلی وخت د اعتکاف په نیت اوسېدل د اعتکاف څخه عبارت دی. د حنفي مذهب د علماو په اند اعتکاف پر درې ډوله دی، یو اعتکاف واجب دی، دغه اعتکاف د نظر کولو څخه عبارت دی، د مثال په ډول چې څوک ووایي که زما دغه کار وسو زه به دومره ورځې اعتکاف کوم، نو پر ده باندي د کار د اجراء وروسته په هغه اندازه اعتکاف کول واجب دي او یا د کار شرط ونه لګوي بلکه دغسي ووايي چي پر ما باندي دومره ورځي اعتکاف نذر دی په دغه صورت کي هم د اعتکاف اجراء کول واجب دي دوهم ډول اعتکاف سنت دی دا هغه اعتکاف دی چي د روژې د میاشتي په اخرو لسو ورځو کي کیږي چي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت هم داسي وو دریم ډول اعتکاف نفل دی، دغه اعتکاف نه د ورځو تعین لري او نه د وخت، چې هر وخت یې زړه وغواړي کولای شي که څه هم د ټول عمر نیت وکړي، البته په کښته اندازه کې اختلاف شته، د امام ابو حنیفه رحمه الله په اند تر یوې ورځې کم اعتکاف نه شي کېدلی، خو د امام محمد رحمه الله په اند د لږ ساعت لپاره هم اعتکاف کېدای شي او پر دغه قول باندې د علماوو فتوا هم ده. په همدې وجه هر چا ته په کار ده چې کله مسجد ته ننوځي د اعتکاف نیت دې وکړي نو تر څو چې په لمانځه مشغول وي د اعتکاف ثواب به هم ورته رسیږي. د اعتکاف زیات فضیلتونه دي تر دې به نو لوی فضیلت چیرې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل د اعتکاف اهتمام کاوه. د اعتکاف کوونکي مثال داسې دی لکه څوک چې د یو چا په دروازه کې پریوځي او وایي چې تر څو چې مې خواست قبول نه کړې نه ځم. که په حقیقت کې څوک داسې وکړي نو هر څومره سخت زړه چې یې وي نرم به شي. الله جل جلاله ډېر کریم ذات دی، د بخښنې لپاره بهانې لټوي، بلکه بې بهانو هم بخښنه کوي. په همدې وجه څوک چې دنیا پرېږدي د الله جل جلاله په دربار کې پرېوځي نو بیا د دغه غوښتنې په پوره کېدو کې څه وخت لګېږي او الله جل جلاله چې پر چا باندې انعام وکړي نو د ډکو خزانو بیان یې څوک کولای شي؟ ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د اعتکاف مقصد دا دی چې د معتکف یعنی اعتکاف کوونکي زړه او روح د الله جل جلاله سره وتړل شي د ټولو خواو څخه فکر رابند کړي یوازې د الله جل جلاله سره پیوست شي د ټولو بوختیاو په بدله کې د الله جل جلاله سره مشغول شي د الله جل جلاله پرته د ټولو څخه اړیکې وشکوي او داسې بوخت ووسیږي چې په زړه کې د ټولو فکرونو پر ځای د الله تعالی مینه کښیني او دغه مینه د قبر د وحشت په وخت کې په کار راځي په دغه ورځ به د الله تعالی پرته نه بل ملګری وي او نه به زړه خوشاله کوونکی وي که زړه ورسره بلد سوی وي نو څومره به په خوند وخت پرې تېرېږي. د مراقي الفلاح مؤلف لیکي، اعتکاف چې په اخلاص وي د بهترینو عملونو څخه دی، ځانګړتیاوې دومره ډېرې دي چې تر اندازې وتلې دي، ځکه چې د اعتکاف په کولو کې زړه د دنیا او د هغو شیانو څخه چې په دنیا کې دي پرې کېږي او د الله جل جلاله سره مشغوله کېږي او خپل نفس و الله جل جلاله ته سپارل کېږي. همدا ډول د اعتکاف په وخت کې ټول وخت په عبادت کې مشغولتیا وي یعنی خوب، ویښوالی، خوراک، څښاک او داسې نور ټول په عبادت کې شمیرل کیږي. الله جل جلاله ته نږدېوالی دی په یو حدیث کې راغلی دی چې الله جل جلاله فرمایي څوک چې زما لوري ته یو لوېشت را نږدې شي زه به یو ګز ور نږدې شم او څوک چې زما لوري ته یو ګز را نږدې شي، زه به دوه ګزه ور نږدې شم. څوک چې زما لوري ته کرار کرار راځي، زه به په منډه ورځم، یعنې زما رحمت ورځي. اعتکاف کول د الله جل جلاله په کور کې اوسېدل دي. څوک چې د سخي چا په کور کې کښېني، سخي یې خامخا ډېر قدر او عزت کوي. همدا ډول معتکف د الله تعالی په کلا کې محفوظ دی چې هیڅ دښمن رسیدګي نه شي ورته کولی او داسې نور فضیلتونه هم سته چې په دغه مهم عبادت کې نغښتي دي. مسئله، د اعتکاف لپاره تر ټولو غوره ځای مکه مکرمه ده، بیا مدینه منوره، بیا بیت المقدس دی، بیا جامع مسجد دی او بیا د خپل محل مسجد دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله په اند د اعتکاف د مسجد لپاره دا شرط دی چې پنځه وخته جماعت به پکښې کیږي خو د یارانو په اند شرعي مسجد کفایت کوي که څه هم یو وخت لا جماعت نه پکښې کیږي د ښځو لپاره اعتکاف په هغه ځای کې کیږي چې دوی د لمانځه لپاره خاص کړی وي که ښځه د لمانځه لپاره ټاکلی ځای نه لري نو په کور کې دې یو ځای و یو کونج ته د لمانځه لپاره خاص کړي په هغه ځای کې دې اعتکاف هم کوي د ښځو لپاره د نارینه وو په پرتله اعتکاف ډېر اسانه دی، ځکه په کور کې اعتکاف کوي، د کور کارونه د نجونو یا نورو په واسطه هم ترسره کوي او ثواب هم ترلاسه کوي، خو د دې اسانتیا سره سره هم ښځې ګویا د دې سنت څخه بې برخې دي او دې مهم عبادت ته یې ډېره کمه توجه کړې ده. ابن عباس رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معتکف په اړه وفرمايل، معتکف د ګناهونو څخه محفوظ دی او دومره نېکي ورته ليکل کېږي لکه د ټولو نېکيو د کوونکي لپاره. په پورتني مبارک حديث کې د اعتکاف دوې خاصې فايدې بيان شوي دي، لومړی دا چې معتکف به د ګناه څخه محفوظ وي، کنه نو انسان ډېر وارې د ځينو کمزوريانو له وجې خامخا په ځينو ګناهونو اخته کېږي، او په داسې مبارک وخت کې ګناه کول څومره لوی ظلم دی خو د دغه اعتکاف په وجه به په امن وي دوهمه خبره دا ده چې معتکف چې ځینې نیک کارونه د اعتکاف په وجه نسی کولای لکه جنازه د مریض پوښتنه او داسې نور بې له کولو به الله جل جلاله ثواب ورکړي څومره د الله جل جلاله لوی رحمت دی چې د یوه عبادت په بدله کې الله تعالی د لسو عبادتو ثواب ورکوي، دا په حقیقت کې بخشې ته بهانه لټول دي، لږ غوندې توجه غواړي، د رحمت باران په شېبو ورېږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې په اعتکاف کې و چې یو سړی راغی، پټه خوله کښېنست، ابن عباس رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې ای پلانکیه غمجن او خپه دې وینم څه وجه ده هغه سړي ورته وویل چې ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زویه پر ما باندې د یو سړي حق دی زما دې د دغه قبر د خاوند په عزت قسم وي چې د پوره کولو توان یې نه لرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبر ته اشاره وکړه ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل آیا زه ستا سپارښت وکړم هغه سړي ورته وویل څنګه چې ته لازمه بولې هغسې وکړه ابن عباس رضی الله تعالی عنه څپلۍ په پښو کړې د مسجد څخه د باندې راووتی هغه سړي ورته وویل چې تا خپل اعتکاف هېر کړی ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې هېر کړی مې نه دی، ما د دې قبر د خاوند څخه اورېدلي دي، څوک چې د مسلمان ورور د حاجت پوره کولو لپاره ووځي، کوشش وکړي، تر لسو کالو اعتکاف ثواب زیات لري. او څوک چې یوه ورځ د الله جل جلاله د رضا لپاره اعتکاف وکړي، د ده او د دوزخ تر منځ به درې خندقونه پیدا سي، یو خندق د مځمکې او اسمان تر فاصلې زیات دی. نو د لسو کالو به څومره فضیلت وي چې د یوې ورځې دومره فضیلت دی. د پورتني حدیث څخه دوه مضمونه معلوم شول. لومړی دا چې د یوې ورځې اعتکاف دومره فضیلت دی چې د ده او د دوزخ تر منځ درې خندقونه جوړېږي. د یوه خندق به دومره لویوالی وي لکه ټول جهان. او تر یوې ورځې چې اعتکاف څومره زیاتېږي ثواب یې هم په همغه اندازه زیاتېږي. علامه شعراني رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل کوي. چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د روژې د اخرو لسو ورځو اعتکاف د دوو حجو او دوو عمرو ثواب لري او څوک چې د ماښام تر لمانځه وروسته تر ماخوستنه پورې په داسې مسجد کې اعتکاف وکړي چې جماعت پکښې کیږي او د تلاوت او لمانځه پرته د بل چا سره خبرې نه وکړي الله تعالی به په جنت کې یوه ماڼۍ ورکړي دوهمه خبره دا چې تر پورتنی خبرې هم مهمه خبره ده هغه د مسلمان رور حاجت پوره کول دي چې تر لسو کالو اعتکاف یې ثواب زیات ښودل شوی دی. همدا وجه وه چې ابن عباس رضی الله عنه د خپل اعتکاف پروا ونه کړه، ځکه د دې اعتکاف پوره والی په قضا سره ممکن دی، همدا وجه ده چې صوفي حضرات وايي، د الله جل جلاله په وړاندې چې د ما څړه څومره قدر دی د بل هیڅ شي نشته، همدا وجه ده چې په حدیثو کې د مظلوم د ښراو څخه ویره کول ښودل شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به څوک د یو ځای حاکم مقرر کړ نو دا به یې ورته وفرمایل د مظلوم له شراو څخه ځان وساته درنو او معززو سامعینو روژه د برکت او ثوابونو میاشت خپرونه همدومره وه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې راځو